شپږم سپارا ولسم نمبر آیت سورته مائده مختلف بابونه وا دریم باب د سورته مائده شروع چې پاغه کې مثال د ناقضینو د عهد بیان دل الله فرمایي لقد كفر الذين لقد دلته کې کلام دی الله کې چې کله روشي نو مفسرین فرمایي چې والله لفظ مقدر وي یعنی والله قسم په الله لقد تاکیدی کلام دی الله فرمایي قسم په الله یقینا کفر کړو الذين او کسانو چې ویلي او چې بشکا الله امدغه المسيح ابن مریم حضرت عیسی ابن مریم زوی د مریم دی انا اعوذ بالله عیسیانو دا خبره کړې وای الہ امدغه عیسی علی السلام دی آیت اصل کې داسې ده دا ان ارادا ان یهلک المسیح دا شرط دی یعنی کچیتا الله اراده وکړل ان یهلک د دغه خبره چې هلاک کی یعنی مرګ ورکی المسیح ابن مریم عیسی زوی دی مریم تا و امه او مور دی هغه تا و من فی الارض جميعا او هغه چاله چې پزمکه کې ټول پټولا که الله د غټول له دې مرګ فیصله وکړه نو قول ته ته یا پیغمبر فمن یملک من الله شیئا څوک دی چې هغه مالک شي من الله په بار د حکم دی الله کې یا غې د بدلولو شیئا د تشی دا حکم څوک بدلول شي نشي بدلولای ولله ملک السماوات والارض او خاص دی الله دې پورا بادشاہي د اسمانونو د زمکو نو نه دی عیسی علی السلام نه پورا ځکه چې عیسی علی السلام مالک نه دی مملوک دی څه شی دی مملوک دی مالک یې څوک دی الله ګور الله چې دغه آیتونه را لګي چې په دا کله سړی پوي شي نو دماغ ورسي چې مقصد دی آیت دا دی اصل کې مثال د هغه خلکو ذکر کوي چا چې وعده دی الله ماته کړی لکه نصارا چې وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله شکوا دغه يهودو نصاراو خو به نور الها جوړول کله به ویل چې عزیر علی السلام دی الله ابن نه کله به ویل چې عیسی علی السلام دی الله ابن نه نو ترقی کېدا کېدا کېدا په شرکیاتو کې ترقی کیږي کیږي کیږي دغه حد لور رسیدل چې ویل چې په خپلم ابنا الله خو ځان نه خبره وکنه ته حقیقت خو نو کو په خپل هم څه شي وي ابناء الله یو الله فرمایي وقالت اليهود ويل بيهوديانو نصارا والنصارى ونحن ابناء الله مونږ وي دي الله ابنا زامن یو دا مطلب نه و چې کله دې الله نه شوی یو مطلب یې داو چې نزولی یو څه مطلب کله دا بچی چې وی دا ناز والا وی ناز والا ایمو خلکو ته نزول وی مطلب ناز والا چې ناز وسره خلک کوي اصل خبره اسی کا چا مخ لګوته دیرو نو سپېړه ور کوي خدا غا بچی دی لګیاوی کله دې په پوزه ګوتی منډي کله پستر کې ګوتی دې منډي کله دې جوب نه ارث بهارو باسي کله در بندلیاړي توکي سلا ناز وی کنه نخره برداشت کوي سمه ته وی نه اغه ناز په سړی ګرون وی دو يهودو دا ویل چې مونږ هم نزولې یو څه مطلب ناز والا یو مطلب مونږ له الله څخه یې نه چا ویل يهودو نصارا په خپل محبوب خو څوک سختی نه کوي مولا به سم نه یې الله نو الله فرمایي چې پیغمبر تل ته پوښتې وکا چې که تاسو پرشتیا احبا یو دی الله محبوب یو نزول یو نو تاسو نه پښتنه کو قلت وی تو یا پیغمبر په جواب کې فلم يعذبكم بیا څل عذاب در کوي تاسو له آخرت کې به ذنوبکم په سبب د ګناهونو د تاسو چې تاسو قائل وي دغه خبره دوی ویل کړه چې موږ به جهنم له څو خلګو ورې زولا نو بیا خو الله په خپل بندگانو له خپل محبوبانو له سزا نه ورکړي ته څنګه په خپل دا خبره متا کړی بل انتم بشر ممن خلقا بلکې یو تو سے بشر معمولی انسان ممن د هغه مخلوقاتونه چې الله پیدا کړی دي په مخلوقاتو کې معمولی انساني الله فرمایي یغفر لمن یشاء بخنه کوي الله چاله چې وغړي او عذاب ور کوي الله چاله چې وغړي عیسی دا څه نه کوي حضرت عیسی دا څه نه کوي چې چاله وغړي سزا ور کوي چاله چې وغړي جزا ور ولله ملک السماوات والارض او دی الله په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو نظم کو دی هغه چې په منځ دغه دواړو کې دی دغه ټولو عیسی علی السلام نه دی مالک مالک څوک دی مالک یو الله دی مالک یو الله دی ګورا وارث یو الله دی نو چې الله وارث دی مالک دی نو بیا د مغ بندگی کا وکړه و الیه المصیر او د اغه الله په طرف باندې ورتللی نو چې د الله په طرف ورتلل دی نو د الله نبی اخلاص دل نکیږي ښا په زور ته چې وی کنه چې موږ ځون په زور ته اخلاص کو کله یو چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو کله یو چې په خپل ابنا الله وحبا یو په دام کار نه کیږي دا مسله په دا حل کیږي نه یا اهل الكتاب اعاده د مخ کې یا اهل کتاب اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یقینا رغل توصل لم پیغمبر د خلاصي خبره لګي وور چې په دا خبره به خلاصيږي یبین لکم بیانوی توصل صفا صفا چی شي هغه زمانه له چې پاګه کې پیغمبر نه وي معنا دا چې د ډېر زمانه تیرې دلو نه بعد تاسو له محمد الله رو لګلو صلی الله علیه وسلم بیا ست پیغمبر علی السلام ذکر کړي ځکه چې دا ډېر زمانه تاسو له پیغمبر نه راغلی نو اوس پیغمبر راغلی کنه خبره ومنو کنه ان تقولوا چې شرک مکو بیا هم سره شرک کولو نو چې کولو خو دې الله مخالفت هم کولو نن عذاب نه تیار شو دې تاسو حجت ختم دی ګورا فقد جاءكم يقينا رغلغه توسل بشير زهر ورکون کوي ونذير ير ورکون کوي والله على كل شيء قدير الله په هر شي قدرت والا دی واذ قال موسى لقومه يا قوم تلورم عيسى تلورم باب دا به تشپګشتم نمبر آیت پوری وی پدا کې الله د هغه خلکو ذکر کوي چې چا سستیا کړی و په حکمونو دی الله کې تیم لګوا اورا چې دا په دین کې د الله په حکم کې سستیا کیږي نو الله اهل کتاب لڅویلو هغه ځون نمبر تو کزه کدا کتاب الله صرف دی هغه خلکو دی پوره نه تر قیامت پورې دی ټول خلکو دی پوره دی کنه دی ټول خلکو دی پوره دی یو کاسو لګیاو وی دا یتونه د مشرکین په بارا کې دی ابو جهل بارا کې دی دای په اوس زمانہ کې ور پیټ کوي دا دغه زمانه د کفار سره نه لګي ها بیا خدا سی وی چې هغه د ایمان په باره کې کومې خبرې دی وی جنتونو په باره کې خبرې ده صحابه ولا ورته جنت ما غوړه ته چې اسلام راوړې جنت لري تا مستا کنه نشتا نو هم دغه آیتونو نه موږ دغه امید ساتو کنه چې الله ویل چې په دغه عمل باندې جنت ته نو موږ دا عمل شروع کو ځکه چې جنت الله روږي ایمان والا آیتونه په ځون پټ کوي او د کافر والا آیتونه په کافر نه پټ کوي چې څوک کفر اختیار ای دا قران تر قیامت پورې د تمام انسانیت لپاره دی ښا دا د هغه خلکو له مخامخ راغلی وو الفاظ یې مخامخ هغو له اورېدل شوي دي او حکم یې تر قیامته پورې دی ښه څوک هم چې هغسې کار کوي دا قانون دی نو د هغه قانون مطابق بیا هغه له سزا ورکولی شي لکه مثلا تهتر کې آئین د پاکستان جوړ دی او هغه دفعات لیکل شوي وو اوس په دغه 2024 کې هم چې څوک څه کوي د هغه قانون خلاف ورزي کوي خلک سزا ورکوي که نه ورکوي او کوم مثال مونږ چې نه دا قوانين خو د هغه 73 سن 73 والا خلکو دی پورو دغه سه قران هم دی الله فرمایي و اذ قال موسی لقومه دا هغه خلکو نمونه ذکر کوي الله چې هغه سستیا یې کوله په دین کې په حکمونو دی الله کې کله چې ویل موسی علی السلام خپل قوم لا یا قومه قوم دمو اذکروا نعمت الله دا تمهید ده تاسو باندې الله دوړه نعمتونه کړی وخا ملوکن نه مراد یا خدا چې تاسو الله عزوت پیدا کړی وو یا مراد ته دا چې یو ملک بادشاہي تاسو لا ملوا تفسیر ابن جریر لیکي دوړه قسم له نعمتونه الله درکړي دینی نعمت هم الله درکړاو دنیوي هم درکړاو او دا ډیره خوي چې یو سړی له دینی نعمت هم ملو شي دنیوي هم ملو شي دا څومره مزه کوي چې بچو کې دي ډاکټرانو می انجنیرانو می خو مغه سي علما می او مغه سي حفاظ می په بچو باندې دینی علم کا چې دا معنوي نعمت ته دا د نیو دم په خولي آخرت ته په خولي باقی دا نور آلاتم سمنه نه دي نور تعلیماتم سمنه نه دي چې شریعت په چوکاټ کې دي نه نه مطلب دا دنیا اغیلم منډه وها خو دینلم منډه وها دنیا لا چې ته دومره کار او بار کوي دومره ذهن جنگوي لکه په دینم سارو کو غوا کنه مونږ به دا خبره کو خلق پیغمبر هم دا خبره خلق لا کولا اے خلقو د اخرت اعمال لا ترجیح ورکو پیغمبر فرمایي فآثروا ما يبقى على ما يفنى کوم کوم کارونه چې هغه ورست پاتې کیدون کې دي هغه لا ترجیح ورکو په دغه فانی دنیا باندې پیغمبر فرمایي حدیث الله فرمای و آتاکم در کړیو الله توسلا اما اغت بعضی خاص شیونا لم یوت احد من العالمین چې نو ور کړی الله اچا الله دی عالمینونا په خلقو کې الله اغا نعمت بل چاله نو ور کړی کم نعمتونو بس الله خپويږي لکه یو نیم مل دا سوي چې پاغه الله مادي نعمتو کې الله اټم بم چې دا کم نن سبا په خلک فخر کوي دا ویل کی نو اټمی پاور یې وګرځي نو ګوره دا توفیق الله درکړو چې الله توفیق درکړو شکریا دې الله ادا کا تب بغاوت دې الله کوي چې څه کوي بغاوت دی الله کړ یا قوم ادخلوا اوس تمهید چې کله ذکر شو هغه حکم دی جهاد او اهل کتابو بن اسرائیل ته یا قوم دې مو قوم ادخلوا الارض المقدسه داخل شو تو سي دغه پاک زمکلا مراد نه د شام دارالحکومت د شام دارالحکومت چې په هغه ځای کې عمالقه حکمرانو عمالقه او په ځکه جابر او ظلمونه کول اجز مکه لویر شو التي كتب الله لكم اغز مکه چې الله مقرر کړی دو د توسه د پوره تکوینی تور باندې چې توسه بي وی ولا ترتدور مرو ګرځي ګو علا ادبارکم پشاګانو واپس مرچو فتنقلبو کر وګرځیدو فتنقلبو یعنی ان تن ان ترتدو د فا تفصیلیه فا تفصیلیه کې دوه خبرې وي شرط او جزاء مقدر وي یعنی ان ترتدو تنقلبو خاسرین کچې چیرې توسه د هغه جهاد نه را وګرځیدو نو توسه به وګرځي ګو تاوان کوونکی ام په دین کې او ام په دنیا کې دوړ تاوانونه به مشي ګورا نتیجه به داش هغه دې ځان نه خبرې شروع کړې چې موسی عمالقه بلوغون دي اعظم الاجسام دي دومره غاټه غاټه تنه خدای ور کړی دي چې يمشون تحت ادیم سما طولا غړ غړ دي دنګ دنګ دي تبي اس کې چې تاسو مول نه سر رسیدلې دي او بس هغه درویغه خبرې چې کومه هغه یې خورې کړې چې داسې خلک دي حالانکه حالت داو چې د آدم علی صلوات والسلام قد مبارک چې وش پته شرعي غزاو نو چې څومره لوند دی امت را روان دی لګ لګ به خطه کیږي دا سه په قد کې د آدم علی السلام قد شرعي شرعي ګس شوی هغه 24 ګوتې کې داسې ونه سي بس وتشوي بیا سپوره شوی بیا داغه سي اته نور کو 24 د دغه زنه ونه سي د دغه پیری چې هغه یو څنګل وی دا بس دا شرعي غاز دا چې شپېته غازه کې د آدم علی السلام دومره نو دوی ګون نه خبرې شروع کړې چې دومره دنګ دنګ دی موسی عمالقه خو چې سرونه یې اسمون رسیدلې دي نو بیا غول څنګه په مقابله کې ورته دا خو دیویون دي نو یمو خلکو ته دیویون دي او بیا هغه درویغ خبرې به نقل کړې حالانکه دا سیوا نه ها دوا کسان داسې وو په هغه دولسو مشرانو کې دی و نامه و یوشع یا کالب هغه ویل چې نه هیڅ نشته موسی مونږ ولېګا مونږ ولېګا ان شاء الله مونږ به غلبه مو ځکه چې الله دې موږ سره وعده کړی نو الله خو دروغ وعده نه کوي کنه الله اکبر کبیره نو یاد نه مراد هغه دوه کسان یو شیع او کالبوخه دوی د ځان خبرې شروع کړې بیا په غزه کې چې سره دا خبره ونه مني الله فرمایي و ان وی ویل چې ان فیها قوما جبارین اے موسی بشک په دغه زوی کې دی خالق جبارین زورور زبردست و ان بشک مونږ لنت خلا هرگز نشو داخله د دغزویلا حتا د پاک زمکلا مقدس مکلا حتا یخرجو تدې پوری چې اوزی دغه خلق ته منها د دغه نه په صورت کې کدا ته او تل بیا به نه اوزم داسې نشو ورنه آتای فإن یخرجو منها کچې د او تل دغه خلق عمالقه د دغه نه زمکنا فإنا داخلون پس مونږ بشک هو داخلي دن کې بیا تور خو وینو قال رجلان اول دو کسانو پاغا کې دیو نما و یوشع دی بل نما و قالب بعضی مفسرین فرمایي چې دا یوشع لا الله ورسته پیغمبري ور کړی ورو بیا اول هغه دو کسانو من الذین دی هغه کسانو نه صفات یې خی الله فرمایي یخافونا چې یردل د چانا یردل عام یردل خو د چانا یردل د اعمال قونا الله د چانا یردل یره د الله نه کوا وی ویل چې انعم الله الله په نعمت کړو زکه چې الله معصوم کړیو د دغه غلطی نه علیهم په دواړو باندې او دخلو دای وته وی چې داخل شي تاسو علیهم په دوی باندې البا و دروازې لا ظاهری سبب یې دار چې په دروازه په ورنه نشو اصل کې مخکې زمانو کې به دی ویلا کې نه غیر چا پیرا دسی وو دیوال غوندې تو او یو دروازه به ودی هغه علاقې لکه اوس هم د پیښور له لوړ شي په خارون له نوځي نو په هغه ځای کې لیکلی باب نو هغه باب مطلب دروازه په باندې به خار لنه نوته د موږ باب خیبر چې کوم دی په دا باندې دغه علاقې له خلک رنه نوتل بل تلیار به داسې نه و هم دا غلیار به و وی دغه دروازې له نه نوځو فاذا دخلتموه وکلا چې تو سه ورننه وته هغه دروازې لا فانکم غالبون پس بشک تو سه به غلبه مندون کیو مطلب دا چې د تو سه د روب نه به الله هغه مغلوب کی یا یا د تو سه د روب نه یا د تو سه د مقابله نه مقابله خو کا کنه مقابله خو کا وعلى الله فتوکلوا او په الله باندې فتوکلوا په کار دی چې ځان ځان وسپارئ تاسو توکل وکړئ تاسو ان کنتم مؤمنین ک ایمان موي کچری تاسو ایمان وروړونکي چې ته ځل مؤمن نو توکل په اټم بم مکوا توکل چې دی دا په هتیار مکوا د تو په لوس کې چې کم طاقت الله یې خره هغه په هتیار کې نشته ها یو صحابي بارک سي چې هغه په یو ملک باندې حمله کوله نو په بارډر باندې هغه خپل پړاو واچولو بیا امیر یو کس لوي چې دلته کې به بادشاہ له دې مودا خبره څوک ورسې کما خبره درې خبره به هغه کوله د صحابه درې خبرې وي ښا اوله خبره اسلم اسلام قبول کو تسلم بس موږ په شانته ورونه یو اسلام دې تنو یو که اسلام نه قبلو نه جزیه ورکو ځکه مل دې الله دې مؤمنانو لور کړې ته پکې په کرایا اوسېږي او قدم نه کوي نو بیا توري لا جنگ لا تیار شه دا درې خبرې د صحابه وي ښا یو صحابي ته شو ویزه به دغه کار وکړ د صحابي سره سورلی و خر په خره باندې لړل آ غنه نه وته تاریخ لیکي په لوس کې وسه توره وا خو توره متشوي وا توره وسره دا کومه د لوس ته نیوي مخالفت ته لوس ته وي چې لوس لا روشي غزوي کنه غزوي لا لوس تای وي لوست نو هغه لوست چې دی هغه نه یم رنجې تو کړی وي خلک ته رنجې پاکیز نو هغه خپل کم خر و غیره سورلی چې وانو هغه سیده بوتله داسې دربار لوي راغله بادشاہ لا چې ته بادشاہ دی هغه شان شوکت خدا ته پته و چې دا د مسلمانانو د طرف نه یو کسر روان دی چې متونه وي سورلی خپ کلر و تړله خپ تسلې او بیا راغله وته وی چې درې خبرې دي ډېر خبرې نشته مصرا اسلام راوړا نو په سلامتی به فدیا ورکوا که اسلام نه مانی کدام نه مانی به تو فیصله دا تور کوي چې تورې داسې مخامخ کړه ته نو بادشاہ را کوشو وی خاندل وی وګوره وګوره دومره غونډه کې تورې راوړی او ته مولا مخله مخله کوي دا هغه ما ته ګوډه کیا پیډ دی ور کیا پیډ دی کا شوربا صحابي وته ویل چې ته تور دلی رو خو دې تور چې په کم لاس کېدو لوس نه لای لای دا عام تور نه دا چې چا په لوس کېدو په دغه لوس باندې مدد او نصرت دي چا دی الله دی تور لمه ګورا تور ته شي خو هتیار دی دا هغه لاس ته چې دی الله تابع دی دا هغه لاس ته چې دی الله دی قانون مطابق دا استعمالېږي په دغه نصرت دی چا دې طرف نه نازلېږي هتیار مګورا اسباب مګورا په ژوند کې صفات وګورا په ځوان کې صفات چې ته دی الله مخالفت نه کوي الله به دې نصرت کوي الله به دې مدد کوي ګورا کاتیا به سنم وی صحابه او دا جندو پورا کړ قالو نو ویل غو یا موسی اے موسی ان لن ندخلها ابدا مون هرگز نشو داخله ده دغه زما ګلا ابدا اس کلام ما دام فی چې تکما پیری وی دا پدې کې امالقا فذهب قدیر دی د جهاد جذبه وی او شوق وی نو فذهب انت وربک تلور شو رب دې سره بوزا بې ادبي وینو ګستاخي وینو موسی معمولی سړی و ټول قوم رهبری کولا او قوم ته کوم خبرې کوي سپکاوی وکړو سپکاوی وکړو ته په شاو رب دې په شمیر شو کنه مو متنګ وا چې مشر لا دې ګران لدا خبره کړ فقاتل تو سه دوړه جنگ کو جنگ کول ته ان ها هنا قائدون مدد د اخیر نو سی بي بي سي نه وورو چې څنګه حالات دي څوک برا شو څوک کاته شو موږ نو سیو قاعدون دلته کې ها هنا د چې شي نه نو سیو د جهاد نه دا به صرف خبرونه لولې ویر کی خبرونه لولې ولې ویر کی چې څوک بره شو څوک کټ شو الله اکبر ګستاخی وکړه قال نو ویل ته موسی علیہ الصلوۃ والسلام او ویل موسی علیہ السلام رب اوس التجا د موسی علیہ السلام وخت د چانه کوي رب اے د مو پروردگارا انی لا املک الا نفسی بشک از مالک نه مګر د خپل ځون او اخی د خپل ورور ورور هارون نما وته مشر او په عمر کې پیغمبري الله غلا مر کړی وا ففرق بیننا نو جداواله را ولا په مینز د مونږ په مینز د قوم فاسقانو کې دا جداواله زکا چې د فاسق قوم سره وسیږي نو ګور اثرات ویندر باندې ښا چې په کوم خلکو کې پاتې کیږي دا خلکو اثرات تم در باندې وی الله لری کله خلک دی مونږ بیا جداوال ور کړو والا دا به مونږ دا نور کا سنم شتر نه وړي بیا دا یا الله را چې کله ته د خپل زړه اصلاح کوي نو خپل ځای به پرې کړي کور بستر پالنګ سہولت او چې کله بستر پرې دی او ماحول نورانی جماعت مدرسه د الله په لار کې جهاد فی سبیل الله تبلیغ فی سبیل الله علم فی سبیل الله اغه لره وتلې نو ماحول چې کله بدل شو اوس به دغه زړه صفای الله کوي نو ټیم به ورکوي تکلیف وي تا کوي ښا الله فرمای قال او ال الله فیصله وکړه الله فانها بشک دزمک محرمه علیهم دا به حرام وی باندې په دوی باندې 40 سنتن سلوخ کالا په میتا میدان تیه کې چلوخ کالا دغه خلکو تیر کړي بیا چلوخ کالا څلوي خلک څنګه تر کړي وي تی هونه فل ارض چې حیران به ګرځيږي دوی پزمکه کې یعنی دوی به ذلیل وي په ازمکه کې بعضی علما فرمایي چې څلوي تو کالو پورې به دوه ګرځدل چې روان به شومي سول خبره لکه دوه زنه موږ څو اغلا سرډان نو چې الته به ورسېدل چې سوي به شو بیا به ته په دوه ځو کېو دا خبره د تحقیق نه نو مطلب یتی هونه حیران به ګرځي مطلب ذلیلا ګورا یو وی دی مخالک یې چې زمکه خواړل یو دا چې زمکه تو وخوري دا کې فرق دی بعضی زید اسوی چې ته خړای شي ته فائدہ غستای شي بعضی دا چې زید چې ته فائدہ نشه غسته تو ذلیل کوي مطلب دا څه کارونه چې نه پکې بوټه کې نه پکې سبزی کې نه پکې فل فروټ کې نه پکې وبشتا نو ته ذلیل کړي دا څه ذلت الله ور کړو دو خلق لا چې شي دی وجنه د حکم نه منلو دی وجنه نو قیدر وتا سوچ دی الله حکم منی الله به نعمتونه دی دنیا مر کوي دی ذلت نه بچي دی اخرت به مر کوي سوچ قانون دی الله نه منی دنیا هم ذلیلہ اخرت هم ذلیلہ ده دا دی الله اٹل فیصله الله فرمای فلا تاسع علی القوم الکفاسقین پس مخه پکېږي په قوم فاسقانو تبلیغ خو دې تکړه کنه اوس چې دوی تبا کیږي موسی بس خپه کیږي په ما قوم دې تو دې خو سزاګان لري تیار شي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ پنځم باب دې د صورت دا شروع شو دی او وشتم نمبر آیت نه تر 40 نمبر آیت پورې به چلیږي پدا کې جزاء دې ظالم خې وی دا خلک چې کوم وو دا د الله د رحمت نه لری شول صلا څنګه داسې لکه د آدم علی صلوات والسلام دوا ځامن چیو پاګه کې یو زوی راولګي د ابل یې قتل کړو نو مولا کیسې شروع کی ځکه کیسې خوند ورکې په کیسو خلک را بیدار کی وی د موسی د آدم علی صلوات والسلام بچیو او داسې بچو چې یو ورځ به بچو شول هغه به د بل ورځ د بچو سره راو د هغه ورځ د بچو سره نه وراو نو وی حابیل او قابیل او دغه چې دې سره په خويند باندې جګړه شو یو چې زی کوم بل چې زی کوم خو اخر دا چې دغه قابیل راولګي دو دغه حابیل یې قتل کړو بس بل خبره ونه کې دغه عشق مخاشقې را علاوه دا څنګه وسړی خبر داوا حابیل او قابیل دواړه د ادم علی السلام اولاد او زامنیو براه راس دواړو قرباني وکړلې لکه د اختر په مخه مون قرباني کوو کوي کني کوي خلک خو څوک د چا قرباني قبول شي د چا قبول نه شي څوک په حلالو کوي او څوک په مردوړو باندې کوي مردار وایي نو دی حابیل چې کومه قرباني وا قبول شو قبل دل به داسې نه و چې کنه بسره به الله لکړه اغلا به ور رتلو و به سولاغا وچاته به کړه او دی قابیل دا چې کومه غوا قرباني وا دماغه سي پرتا وا قبول نه شو قابیل چې وکتل چې زم د ادم زویم دام د ادم زویره یا دغه قبول شو مو قبول نه شو دا اوس وکسانو بس کول مو یې ور شروع کړو او بس راټی ټیکړه په د خپل ورور سکه ورور د قتلول قتلول سو کې قتلول حابیل قابیل کې قاف ته قاف کبي غلطي کو چې قاتل سو کو حابیل قاتل او قابیل قاتل نو په قابیل کې قاف ته او په قاتل کې څه شی دی قاف قاتل سو کو قابیل قابیل نو دا راولې کې د خپل ورور سکه ورور یې قتل کړو بیا په چلو په چې خدای اوس څه په حکم اوس دا مر شو چې په حکم دا ځکه چې هغه ولنې مړې و په کائنات کې کنه بیا الله دوه ملائک راولې ګل د دغه د پر دغه په ځون په اوګه ګرځول د خپل ورور داسې مړې ورور بیا دوه ملائک الله راولې ګل د کارغانو په شکل کې دواړو جنگ شروع کړو یو یو ولو مړ شو هغه یو ته داسې زمکه وکنه سره دغه یې بکې داسې ور ډوب کړلو طریقې و خیال چې مړې د خخول د پوره دی دا طریقه د مړې د خخول د اغه زینر شروع دو کوم چې مسلمان په دا باندې عمل کوي پاتې شول اندوانو سکان نو هغه خپل مړی ته شي کوي ور ور کوي سوزي او بیا ګنگا لا لګي ګنگا یو سیند په ځای کې او به وي چې بس کیسه یې ختم شو بس نو ما او ارته ورک شو مطلب اوس جزا او سزا نشته حالانکه الله فرمایي چې کته ارتمره ایری شي خاور شي اډو کې دي ذره ذره شي دغه ټولو اډو کې او د ارت سره جمع کولو والا څوک دی الله به دې را جمع کوي حساب او کتاب به کوي ژوند درکړه دی دا یو یو ورځ یو یو الله محاد دغه به حساب ورو کوي الله فرمای فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره نتیجه به ویني شرط او کړو چا کړو دغه نتیجه به واقعا دی اولاد ادم علی السلام حسد وکړو ته څه وکړو حسد وکړو ها حسد ډیر بد شی دی حسد اصل کې د الله په تقدیر ناراضه کېدل دي چې الله دغله د نعمت څخه ورکول اے دغله چې د نعمت ورکړې تو ورکړې کله ورکړې یو انسان له بچی ملو دي چا ورکړې مال ملو دي چا ورکړې علم ته ملو دي چا ورکړې نو تو اوس د الله په تقدیر څخه اعتراض کوي چې ته حسد کوي او د مونږ په د ملک او د پښتو په د ملک زدا بار بار د پښتو ملک زکه یادون چې د مونږ اصلاح وشي د موږ د پښتو په عمل کې موږ د بلچا خوشحالي نه شول دي پستر کوم بیا ویني راماتش د چا خوشحالي موږ لیدای نشو کمای شروع شي حسد شروع شي بغو شروع شي بعد بیانول شروع شي یو بیا غلطی کړي او سلم به تپل شروع شي چلا د چا خوشحالي برداشتول نه شو دا کمای نه په مونږ کې حالانکه د شریعت دا حکم دی یو انسان لکه الله دینی نعمت ورکړی او که دنیوي ته ته چې ماشاء الله هغه څه کیږي چې څوک یو غواړي بس ټول الله دغه شی وخت دی الله دې پدا کې خوشحال ساته او که نعمت دې تو پکور یا الله دغه سه نعمت مولا مرو کته مې رب یې هم دې تو نه غواړو دای حل نه دای حل نه الله فرمای وتلو علیهم نبا ابنی آدم ولولا ای پیغمبره په دوی باندې خبر د دوو زمانو د آدم علی السلام بل حق رښتیا پرشتیا په حق سره اذ قربا قربانا کله چې دواړو قربانی وکړل نږدې شول دواړه په قربانی سره الله تا قربا نږدې کول او غختل الله لا قربانی مطلب دا دی الله لا نږدې والی نو الله له نږدېواله په هغه خبرو کیږي چې الله یې څنګه حکم کړی نو چې ته په حرامو پیسو باندې قرباني سروي اخلي الته دی ور خطا وکړلا نو په دغه قرباني ته الله له نږدې کېدای نه شي لري کیږي به ځکه چې مال دې حرام دی کنه قرباني خو هغه لې چې په حلالو پیسو شوی ځکه الله یې حکم کړو په حق او انما يتقبل الله من المتقين پدا کې د قتلولو څخه خبره نو الله قبلوي د قرباني د چانا من المتقين د پرهیزګار خلقونه د ادبنا کا خلقونه چا کې ادب وي الحمدلله ادب کوته نه کوي اوس ته خپل کو د اوس خپل تو خو ایمانه ما وبس کنه ویلا ام بسطت کچریت را خوروی الیه د مو په طرف یاد ک خپل لوس لتقتلنی چې قتل می کې کچری مو ویج نه نو ما انا بباسط یدی الیک نه یم زخرون کې خپل لاس تو طرف لا لاقتلک جز قتل کو تم قتلوی بس خپل بڑو صبح سا قتل مشکل کار دی مشکل کار دی هیڅ مشکل کارم نه سړی راوند ته مچلو ډانس مشکل کار دی یو غوته سره غوته ولې خو چې دا خلک نه کوي د چا نه یریږي دا خلک اے د اخرت نه یریږي کنه نو بدبخت انسان چې ته خپل اخرت نه ون نه یری دی او قتل دی وکړلو دی الله په سزا دی جرأت وکړلو نو صلی الله فرمایي چې ته دومره جرأتمند دی بیا تیار شه اخرت کې سوا د جهنم نه بل څه نشته د قتل سزا ډیره سخته ډیره سخته پیغمبر فرمایي اخر زمانہ کې به نه قاتل نه پته چې څلا قتل کو نه مقتول لا یقین حکم دغه حال جمعات کې به خلک راغلي منزله الله اکبر دلته دی الله نوم غوسته شي دلته کې درز د ټول خلک چې دی ولوسی الکه چې چل نه څه غلطي خو وقایا کړه اسی به سبي قتل کوي روغ رمټ سړی به روډ ډاز به تیو چاتی الله قتل دا لوی جرم دی ګور لوی جرم او چې بیا حلالم غاڼي بیا دا کفر دی پیغمبر فرمایي سباب المسلم فسوق پیغمبر فرمایي مسلمان لا کنزل کول دا ګناه دا ګناه دا ځکه وې چې قتل نمخ کې اول کنزلی شروع کی بدر ده نو نجات به کومه خبره کوي چې دا خلل لګوار ور کوار اے پښتون عالم دا خلل لګ ټپ کا ته دا خلل نه پکلا راوي څه چلې مړه ته په غاپم نه پیګي غاپ داسې غاپ څوک ولي چې ته خور او مور لبه کې تیر شدا غاپ دی جګړې جوړې شي وي قتل خبره ورسیږي په نه څه خبره قتل وشو دا ځکه چې مجلس ته غلط ناشته دي غلط خلکو سره شباب المسلم فسوق کنځلې کوي څوک چاله دا ګناه د پیغمبر فرمایي وقتاله کفر او چې څوک بل مسلمان قتلوي دي حلال غني دا کفر د پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم جګړه د جګړې نه ځان روستو کا روستو کا وصلح خیر پیغمبر فرمایي صلح الله فرمایي خیر دې پاره جګړه راغله منځ کې پس دا د اوستوب نه دی ظالمه دا ټول پښتون معاشره کوي چې مړه د لای د اوسې جواب دی نه کړلو هیڅ خبره نه دی سړی به غول غشي خوري ته خو مخ خورا کنه ای مو خلصي به چې خار د خرنه کم شنو چې وګونه ته کوڅه نو مطلب اول د ځون له خار وې چې زم خار یم ته انسان خو نه یم نو چې ځون له خار وې نو بس بیا انجام د خروینو دا جګړه ته مرا بادشاہ دی مخکیم دا خبره مو کړې و جګړه دومره بد شي دی چې شروعات هم دی غلو په خوراک دی او اختتام هم دی غلو په خوراک دی څنګه کله چې دوه کسان جګړه کوي نو په خبره کې سبو په غوسه شي یو کس لګا وچاته وي دا بل چې غل مخره ابل دې چې ته غل مخره بس غریبانو سمونه سي درزه دروزه والټه کول شروع شي بګي جګړه چې کله وشي نو د درې ورځې پس کله یاد المخوم رجموته وشي بیا د مغلق سوړ شي لکه دا مې خپل کار سره جګړه وکړه څه کم عقل ته مې کړې ده یاره مفي ته غواړم دا یو روشي دام روشي بلم روشي کینی سبق ولکې یو یې چې غل مې خړلې بلم یې چې غل مې خړلې جګړه داسې خشه ده خاص چې شروع یې پچې شي باندې رو په خشي باندې رو په خشي رو کنه دا شای دی دې موږ ډېر خوښې دي دا جګړه ډېر خوښې دي د جګړې نه ځان ساته دا قتل له خبره رسي چې هغه جرم دی الله نافرمانی سزاګانې دي انی اخاف الله رب العالمین زه دې الله نه یریګم چې رب دې ټول مخلوقات دی انی اريد ان تبو ابي اسمي بشک زیر عدل رم چې اخته شت دې مو په ګنا و اسمک او دې تو په ګناهم څه مطلب مو قتل کې دمو په ګنام تاخته شولې په خپل ګنام تاخته شولې معنا دا چې قتل کوي نو ګوره دا قتل به نور خلک هم کوي نو زه دې نه قتلوم په دغه ګناهم ته اخته دغه باوجود می قتلوي نو ما می قتلوا مطلب دا و دا ترغیب ور کولو که په خبره باندې چې ته پوه شو دې سړو دماغونه کار واغستو ځکه پښتانه فرمایي وی سړه خورا تودا مخورا تودا خلص وزي او به دي سوزي تودا تود حرکت کول دا خلص وزي الله اکبر مفسرین کرام لیکي چې دا حابیل چې و دا ډیر متقی پرهیزګار او مخلص او او د خپل دین د ادم علیه الصلاۃ والسلام د طریقې ډیر تابعدار او هغه باندې به زندگی تیرولا دلته کې اسمی و اسم کانا څه مراد دی مفسرین کرام فرمایي ان تبوا دا مستقل کلام نه تقدیر دا انی اريد العصمه من الذنب وی زه د ګنا نه ځان بچ کوم و ان قتلتنی او کچری تو قتل کړم نو فتبو ا تب اخطا شی به اسمی د مو په ګناهو او په خپل ګناهو بشک زه اراده کوم چې زه خپل ځان د قتل نه بچ کوم ته خو ما خود اراده د قتل کوي نو کته دا څه کوي نو په ګناه کې به اخته شي ګورا په ګناه کې به اخته شي اسم دې مو په ګناه په خپل ګناه کې سمانا معنا دا چې پریا کې به روش اخلاص به پته نشي مطلب دا دی چې په مو کې هو اخلاص دی پتو کې ریا ده ته خو په خپل ګناه اسم اخته یې چې اوس دمو په ګناه کې زو نخته کوي چې مو قتل کې په بل ګناه کې زو نخته کوي پتو کې ریا ده قرباني دی وکړه قبول نه شو ریا و پکې زخه نوم ذمہ وار دا ګناه د خپل هم ډیر وا چې اوس دمو دا ګناه ته په سر باندې اخلي مطلب مو چې قتل کې د آیت مطلب دا شو اشکال به حل شو اخیه د خپل ورور لاش لاش چې شلې ډډ باډي کم انسان چې روح هو ته یغلا لاش یې ته یو چې د لاش چې شلې لاش څه مطلب دی په عربي کې په عربي کې څه په هر زبان کې دا ابریویشن وته په انګلیش کې چې کله یو غټ ټکی وي دغه نه یو ټکی وروخلی بس هغه ټول لفظ مخفف وي لکه اوس مثلا دا کوم پمپونو کې چې تیل خرڅيږي پاکستان سټیټ آئل نو د پاک نه پاکستان نه پی راغستې دي اس سټیټ نه اس راغستې و دي آئل نه اور پی اس او داغه سي په عربي زبان کې مخففات وي عربي استعمالوي لاش لاش مطلب دا لا شي لا شی مخکې بیا هم در لګڅ وی اوس خو چې ساده نه وته لا شی هیڅ شی خلو کوي اوس دا سره کنه نو دا سره نو دا لاش چې دی دا په څه طریقه پټوي دی هغه دی پورا دغه کارګه دغه عمل وکړو الله لګلی ودا چې الله امت له دا طریقه وخی ځکه دغه مخ کې نو شوی قتل نو شوی مرګ نو شوی قال يا ويلت او القبيل يا ويلت هاي افسوس اعجزت چې زدمر عاجز ايم ان اكون چشم مثل هذا الغراب پشان دې دغ کارغه نو د خپل دغه کس چې وی وی جلو دای پټ کړو زه خدام نشم پټ ندامت کوونکو نه ندامت کوونکو نه وګرځیدو زکا کار غلط کړو رسوا شو من اجل ذالک د دغه وجنا د دغه وجنا څه مطلب د کومه وجنا د دغه قتل دی وجنا یعنی د دغه قتل په واسطه چې یو سړی خاموش پاتې شي مونږ جهاد فرض کړلو ځان پوي ګلګ آیت لګ مشکل لې من اجل ذالک یدغه وجنه مون كتبنا علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل جهاد فرض کړو د کومه وجنه دغه وجنه چې ګوره حابیل سم ته نه حابیل خو ته داویل چې کته میوه مخواهز ته بل مخه مړاو مهامي الله فرمایي د دغه وجنا چې داغه په قتل باندې خاموشي اختیار کړه چا حابیل مونږ دغه جهاد فرض کړو چې کداغه عمالقه په توسو زیاتای کې نو توسو مو درې کو قتل کو هغه هغه سره جهاد کو لړای کو ته دی الله دی دین دې بارا لګیای هغه په باطل لګیا دی هغه مرداریږي او ته به شهید کیږي دغه چاره واکړو الله یو سړی دی قتلوی دی نو دا نه چې زونه ته ګټه جوړه کړي وو هو هو او چې چاله zarar مر سو نه چې قتلوی دی نو هتیار دې ځون سره ساته دفاع کوا په کوڅو دی ورو وختو دا ساری ټکوا څوک دې بیزتی کوي خزل دې لاس چي ویجنه کته قتل شو شهید یې کا هغه قتل شو مردار دی څو دې پیسې اخلي په لیار کې غلې ډاکوان دي کپرې والا د دغه وجه نه الله فرمایي چې داغه په قتل باندې خاموشي اختیار کړی و چا حابیل مونږ په بنی اسرائیل دا شی فرض کړو چې نه خاموش کېږه ما د خپل ځان حفاظت وکا نو د خپل ځان د حفاظت لپاره په حرا ودرول هتیار ساتل پستول ساتل ټوپک تماچا ساتل دا سمانه نه دی دا جایز کار دی څه شی دی پیغمبر زغری هغه زغری پیغمبر باقاعده ځان لچری په حردار ودرولې دي په حردار ودرولې دي پیغمبر خلق لیونی دي کما کل دین هغه ته ځای کې قتل به دي کې نو تبه داسې ګوري وتا دغه و جناب خپل ځان دې حفاظت دې پورا الله ته شي فرض کړو اے قتال فی سبیل الله دغه سے کفار لګیا دي مسلمان قتلای او مسلمان بمونه ورای ته ته ګوري نو ته صرف سترګي سترګو نوخ کې راته یوې بس نور واسطه نه رسیږي کدا جهاد نه وای دا مجاهدین نه وای مجاهد هغه سړی وی چې د کافر په سترګو کې سترګي نسی د مجاهد دی یو وختنه چې کافر څومره یریږي مسلمان دې ته د اټم نه دومره غنه یریږي د مجاهد دی یو کانی نه چې د دشمن په طرف گزار شي دی هغه نه چې څومره کافر یریږي عمر دې ته د هتیار او د دغه ارڅنه نه یریږي دا خو چې دا ارث راون دي دا د مجاهدینو مهنت دی چا مهنت دی دا اسلام لا علماء مجاهدینو او ملک پاکستان لا قرباني ورکړي دي د ډېر مهنت نه بعد دا ارث په وجود کې راغلي دي ملک وطن چې حاصلېږي دا په ډېرو خوارو حاصلېږي ښا دا په ډیرو خوارو اسینه کی گاونډي ملکو ګورا څومره په طریقې روان دی کافرم دی هغه تعریف کوي خپلم دی هغه تعریف کوي پردایم دی هغه تعریف کوي صلا قرباني کړی دی کافر لاند نه دی راغلی د کافر تهذیب یې خپل کړی نه دی د کافر طریقه خپل کړی نه نه د انګريز دا محنت ته ګوره دی هغه په کتابونو کې دا ضوابط او دا رولز موجود دی ډیوایډ اینڈ رول اول په مسلمان کې ډله بازی پیدا وکا چې کله ډله ډله شي په یو بل به خپکیږي نه بس په ورڅه خپل کور کوه پکې قادیانه څومره مخکې نن په ملک پاکستان کې رافضیت څومره په مخکې دی حضرت ابو بکر او حضرت عمر له کل عام کنځل کیږي په میډیا باندې شته څو چې څور لګام ور کی چل کېږي دا د تو غلطي د وروره دا ته په وړه وړه خبره دومره یو بل د کفر نسبت کوي فلانی مولا په سیموز نه کېږي فلانی دا نه مني فلانی دا نه مني ما ورته درس لوي ته مکینا دین یې ممنا گمراه دی پنځپیرې دی وهابي دی فلانی ګل دی ډنګړي ګل دی نو چې دا نامې کې خول شي نو تفریقه جوړه شو یو په یو لار شو بل په بل لار شو د مو غریبان د هغه په لوس کې د هغه غریبان د مو په لوس کې کفر لګیا د خپل خو سوړ مهنت کوي خسوړ دا سه مهنت کوي چې کم زیل ورسنه سړیا ته اوسم نوې خېږي ته اوسم اتفاق نه کوي نو نور لري پریدا او د الله د قانون چې کوم لري وی هغه لغاړه کې د نفسیات پریدا چې مو قائد دی نه مو استاد دی نه مو جماعت دی نه مو ډله دی ته په قائد او په ډله او په جماعت او په جندو او په زنده‌باد او په مرده‌باد لوړلې امت لدې څور کړل امت لا عوام لا مسلمانان لدې څور کړل مسلمانان دي گمراهي په لار دي څوک په لړ کې درد لري چې هغه دی یو مسلمان دی د دغه د جهنم په لار دی هغه درد په لړ کې راو څوک په لړ کې درد لري غور ظلم با بالای ظلم دا دی یو سپای د سپی وړو کې بچای کوکرای چې مخالک وته ا چې ور لور ګرځي کې مې مې رسولو ته کني رسولو بچو کني بچو پس پی خپکیګو په پالا یقین کو په انسان نه خپکیګو خپل کور به کې خپل کابر یې دی خدای دې جهنم ویخلا ورسوه خلک یې کنه چلا اخوت نشتا اسلامی اخوت نشتا دنیا غلط کړو د دنیا مینه غلط کړو د دنیا ناجایز مینه او محبت دغه حد لور رسولو چې قتل پورې مرشي بدی کوو قتل کوو تربګنی کوو مخالفت کوو د الله احکامات ماتو لک سوچ به کړه وای دا خبره دې ضرورت دی دې درد دی ورور لک سوچ مې کړه وای خپل اخرت خراب وي خپل قبر خپل قبر خراب وي اتفاق وکا اتحاد وکا اتفاق پته شي کیږي دې الله په کتاب کیږي دا رسید دې دغه رسې په ذریعہ زون روګاندا زون روتړه دې الله حکمون الله چې پرې د اختلافاتو له ضرورت دی مو مشرداوی او تو مشرداوی دې ارچا مشرونم شتا دې ارچا اکابرینم شتا کته خپل مشر د خپل مشر خبره کوم بیا کیسه نه حل کیږي کوم ټول دی الله په کتاب اتفاق کو ټول مسلې به حل شي حیرانتیا په دادو کله سړی خپه شي د عوامو په منځ کې غټه غټه لانجې وي دي او یو کالو جګړه به وي او حل به شي او دی مولا مسله چې قران یو دی پیغمبر یو دی الله او رسول یو دی دین او مذهب او اسلام یو دی تم په جماعت کې لګي الله اکبر الله اکبر هم لګي یاره ته اتفاق نرسي سلا نرسي اتفاق ذکر نرسي چې دلته اتفاق وشي بیا د دغه خدمت نکېږي بیا شهرت نشتا د خپل شهرت او د خپل د خپل خودنې لپاره خلق نن کم کم څه نه کوي د دین په اصول خپېږي هغه ورځ مې یو عالم اورېدو ډېر لوی عالم دی ډېر لوی عالم ځنه وي بزعم خوښ وی چې دغه پنځپیرانو درسونه د قران کریم ما او نو پیمان وی چې دا ډیوټي دی چا وا دا ډیوټي خو د کافر وا لا تسمعوا لهذا القران قران کې الله فرمایي وقال الذين كفروا کافر دا خبره کوي چې لا تسمعوا لهذا القران دا قران ما و دا ډیوټي د کافر و دا د کافر و تو په سر راوغسته ته یو خبره خوغه چې غلطه یې کړې دی الله او دی رسول د لیر سره ټکراو خوري یو خبره خوخه یا کړې حق او سچ دین دی د الله دی کتاب د درسونو نه څومره علما دي ملګری دي چې وسه ملو شو مې دي رمضان درس تشته دی په جړاش میدان کې دی مې یو عالم ملګری دی تکړه ماشاءالله تاسو مې ته کړو مې حضرت د قران کریم درس تا وی څور چې درس مې وکړو کلی ولا خلک تر ورته درس نه کوي درس یې باندې باندې کړو د اتفاق شیخ دا درس او دا کتاب او دی الله کتاب جوړ او کا روغ او کو مطلب سویر کا سړیا تو ډلا بازی شروع کړلاو اختلاف دې شروع کړو وړه خبره دومره جنگونه نو جګړې جنگونه دا حل د مسلې نه دی ښا د مسلې حل دا نه دی حسد مکوا بغض مکوا الله فرمای من اجل ذالک كتبنا علی بنی اسرائیل مون فرض کړلو په بنی اسرائیل باندې قصاص قتال یعنی قصاص چې کچا قتل وکړلو دی هغه په بدله کې بیا هغه قتل ولې شي دغه قصاص ولې شي دا داسې شو لکه ټول خلک قتل کړي وي ځکه چې لیار دیر وخت کلا لیار دې غلطه را وخت کلا نو اوس ټول خلک چې قتلېږي دا د هغه طریقې دی وجنا چې تور وخت کې ودی قتل والا نو ګناي ټولا اما غلطي یو غلطه لیار دې وخت کلا پاغه خلک روان دي نو چې تکم پوری په هغه لیار باندې خلک سي پاغه طریقه خلک وخت رہی تر هغه وخت پوری به تولم عذاب درسي نن سبا د ګنې آلات دغه فیسبوک او دغه د سوشل میډیا په ذریعہ چې دا کم ټیک ټاک او دا یوټیوب او دا غندو بلا دی غندو بلا دا زګو تم خکارونه به کی خو چې ته په ګندا کارونه او کتابه مرشي ته تو اکاونټ ته دې تو آی ډی دو هغه به تر عمره چلیږي ته تو چې څومره ګندا او غلاظت خور کړي دی چې تر کومه پوری قتل کیږي څومره خلک ګوري ته پکې برابر شریک یې پروت په خبر کې خو په دغه عذاب کې برابر شدي نو ضرور سره چې ته ګند او بلا او غلاظت لري خلکو له خوروي ذریعہ جوړیږي د دښي الله فرمای و من احیا چا چې ژوند کړو یعنی قتل یې نه قتل یې و نه کړلو ژوند یې کړو دا نفس یعنی قتل نه ځان وساتلو فک انما پس داسې شو الله کا ټول خلک نوی قتل کړي ټول خلک ټول خلکو له ژوند ور کړی وي چې دا لیر تیر نه کې غلطه دا سشواله کا ټولو خلکو لري ژوند ور کړی وي مطلب دا دی یا خو مطلب دا دی چې څوک یو سړی قتل کی دومره ګنا لري لکه ټول خلک دې قتل کړی وي ټول خلک دې لکه دې قتل کړی وي او دغه بن اسرائیل چې کوم وو دغه پیغمبران قتل کړي ورته پیغمبر قتل خو بیا د ټولو خلکو قتل وکړه ځکه پیغمبر چاله راغلی ټولو خلکو نه راغلی وی کنه راغلی ځکه علما فرموي موت العالم دی عالم مرګ دا سوي لکه د ټول عالم مرګ په یو عالم سر مور پلارو خپل بچي خزه وغیرہ نه خواريږي ډیر خلک په خواريږي ډیر خلک په خواريږي قومونه په خورش خورش دغه سه د پیغمبر قتلم دومره عظیم جرمو یا خو مراد داو یا مراد دا چې په نفس حرمت کې لکه څنګه یو انسان قتلول حرام ټول انسانان قتلول حرام دي دغه سه دغه یو انسان قتلول هم څه شي دي حرام دي دا الله منع کړی دي کنه ان یقتلوا جزای دادو چې قتل لیکړی شي سماره د دنیا چې قتل لیکړی شي که صرف قتل یې کړی وي نو د هغه په بدله کې به قتل ول شي او یصلبو کنا په تکلیف سه یې انسان قتل کړو په سولې دې چړاو کړی شي بیا مطلب دا مال یې ته غسته قتل کړی هم دی نو بیا ډبل سزاګانې ورکا چرا کړی کا مر خاصه مر کوي خو چرا کړی کې د زیاتی سزا شولا چې خلکو له پته ولګي چې کور یم ډیر غلط کړی یو یې پیسې ته غستی بلې چې دی قتل کړی نه او تو قطع ایدیهم وارجلهم یا پریکړې شیلا سنو خبې دي دوی من خلاف عدل بدل خیلاس نو غتخپا غڅ لاس نو خیخ پا زګه خیلا سو خیخ پا چې کټ کې نو بیا خو د انسان د انسانیت نو خپل بیا خاصه چټي شې شو دا چې مطلب خپل هغه کولای شي ژوند کولای شي خو چې سزا وي ته پته چې دالوس مڅ نه کارته او ينفو من الارض یو شړل شي رزمکنا مطلب دا چې صرف یو غل لای چې خلک ډورول خو څوک یې قتل نکړل د چانه مال و نه غستو نو به د غل سزا و زارو چې د علاقې نه لری کا په لوکای بند کا چې کا غیر شوي نو ګور انجام دی غلط دی کپاره به خوري بیا کجون دی خو نو وځه غل سره ذالک له خزي فی الدنیا انجام دا شو انجام سمرا ذالک دغه احکام دغه حالات لهم دغه سې چې لکم احکامات ذکر شول د قتلولو یا د په قصاص را یا په سولې چړاولو یا د لاسونو په کټ کولو یا د شړلو لهم د دوی د پورا خزيون په دنیا په دنیا کې رسوي او لهم په آخرت عذاب عظیم د دوی د پورا په آخرت کې عذاب دې سپکون کوي عظیم لوی لوی عذاب یو تملاویږي الله الا الذين تابوا ها چا کا توبه وکړه الله فرمای هغه کسان الله به دا عذاب نه په دنیا کې وي نه په آخرت کې الا الذين مگر هغه کسان چې توبه وکړه من قبل ان تقدروا عليه مخکې د اغینا چې تو سه قابورا واستپاوي یو سړی غل لای اله نیولای دی نه دی ډاکو دی ډاکا کوي اسلامي قانون به دا ونیسي او دغه سزا به ورکړي هو کله دغه نه مخکې مخکې تو په قبور اوس چې نه وا چې بس هغه توبه ته شو چې مو ګناونه کړی معاف مې کو نو بس بیا سزا مې ورکوا فعلمون پس پوه شو په دا خبره چې بشک الله غفور الرحیم بخون کوي مهربان دی الله خپل حقونه معاف کوي او دې بنده حق الحرب مع الله غلا کول دا کا چول دا ټول کارون الله منا کړی نو ځان وساتو دې دوه کارونو نه الله دې بچ کی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اتقوا الله ځان بچ کې تاسو دې الله دې احکاماتو دې ماتولونا یا ویریګو دې الله نه بیا الله نه وغواړو څنګه وغواړو پتا به دار اسرا عبادت یو کړو مونږ یو کړو یا الله مونږ مې دې ته بندګي یو کړه دا فلانه ضرورت مې پورا کا درس لکې ناشته نو دې الله نه وغواړا یا الله دې تو کتاب لنا سن دې مو دا دا ضرورت پورا کا دې چا نه وغواړا دې الله نه وغواړا پنه کيو پنه کيو دې الله نه وغواړا دا وسیله لفظ دا د عربی زبان لفظ دی ډیر خل پدا کې اخته دی څوک وسیله ټول قسم وسیله منی او څوک ټول قسم وسیله نه منی الان کې مسله دا سه دو چې وسیله په لغت کې نږدېواله لویل کې او نږدېواله الله له څنګه حاصلېږي تمام مفسرین دا خبره کوي چې څومره تفاسیر وګوري چې ځان نږدې کو الله لا یعنی به اسماء الله و صفاته دی الله په نمونو دی الله نمونه چې دی واورا دی الله نمونه په هغه باندې دی الله نه غوښته وکا دغه له وسیله ویلش مجمع البحار کې امام راهب راغب رحمه الله فرمایي چې حقیقت دی وسیله دار چې ځان نږدې کول پر رغبت او په عبادت سره تفسیر غرائب القرآن کې علامہ نظام الدین رحمه الله فرمایي ابتغوا الیه الوسیلۃ یعنی بفعل الطاعات وترک المعاصی گناہ پریدا او نیکی کوا دا وسیله شولا نیک عمل ځان له وسیله کا چې الله دا نیکی می وکړه اې دغه په بدلا کې په دنیا او په آخرت کې دغه دغه ګټه روکا علامه قرطبی ذکر کوي دی وسیله معنا اې په نیکیو په نیکو اعمالو یعنی د بد عمل نه ځان وساتا تفسیر زاد المسیر کې ابن جوزی معنا کوي دی وسیله نه مراد وی نیک عمل کول دی د بد عمل نه ځان ساتل دی تفسیر کبیر هم لیکي وابتغوا الیه الوسیلتا یعنی بفعل الطاعات وترک المعاصی دا سه نور مفسرین هم دا خبره تفصیلا ذکر کړي چې وسیله اصل کې په نیکیو الله لزان نږدې کول دي پیغمبر هو فرمایي د مو د پر وسیله غواړو وسیله مطلب الله له نور نږدېواله نور درجه ازون چې کله وورو یا ځون بعد خلک په داو کې وی کنه یا الله مونږ پیغمبر لته څه غوړو وسیله آت محمدن الوسیلتا آت محمدن الوسیلتا یا الله پیغمبر لویر کدا وسیله یعنی لوی مقام په جنت کې نور درجه میر کا دی پیغمبر دې پوره وسیله غواړه وسیله په ډیرو قسمونو یو وی جایز وسیله یو وی ناجایزه جایز وسیله لکه دی الله په نومونو ته وسیله نسی یا الله تر رحمان ذاتی نو په مو رحم وکا یا الله تر رازق مولا رزق روکا یا الله ته شفا ور کون کوي شافی ذاتی مولا شفا روکا دا جایز وسیله وا دویم نمبر کی په نیکو اعمالو دی الله نا وخت کول وسیله نه ول نیک اعمال نیکو اعمال سره لکه روایت کې چې هغه درې کسان کوم راګر شوی خپل نیک اعمال پیش کړیو نیک عمل وسیله کا دریم نمبر کې د پیغمبر سره مینه دی وی هغه مینه وسیله کا یا الله زه د پیغمبر سره مینه کوم ځکه خو مې خپل شکل او صورت داسې جوړ کړی نو یا الله دغه مینه په وسیله باندې مې معاف کا دام جایز داغه یو سړی درود په پیغمبر یې دا هم جایز خدام نیک اعمال دی دغه سی یو سړی دی بل چانه دوا غواړي چاله ورغله دا ورته کوا دا مصیبه ده دی هغه په ذریعہ الله له ځون نږدې کوي دام جایز دو پدا کې بیا ادنا اعلی لویل شي اعلی ادنا نه ویل شي بنی اسرائیل موسی علی السلام لویل دي مونږه پوره وی دي الله نه رحمت باران وغواړه وخت کړي ودع لنا ربک دغه سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر لویلی دی وی عمره په موقع ویلا تنسانا فی دعائک یا اخی اے د مورورا خپل دعاګانو کې مې مه روا یو سړی عمره له حج لروان دی دومره ویلې شي چې دعاګان ورته وکا ژوند دینه دا وغوښتې شي داغه څه شپږم قسم دی الله چې کوم نیکان بندگان دی لکه جبرئیل میکائیل یا پیغمبران ته دا سی وی چې د رب اضافت هغه لو کې چې اے د جبريل ربا نو نو ما دې چا واغسته بکې اصل کې غوښته د الله نه نو خو په دا واسطه کې د جبريل دا سره وسو اے د جبريل ربا ته دومره لوی ربي چې د جبريل هم ربي نو زه یو ادنا ګناګار انسان نیم کده مونږه غلطي شي معاف میکا دا سمېل شي یا رب محمدن دا سمېل شي صلی الله علیه وسلم الله اکبر کبیر علما فرمایي د ټولو نه افضل وسیله دا ده چې یو سړی صحیح عقیده اخلاق فاضله اعمال صالحه ساتي دی الله نه وخت کوا الله به دعا نه رات کوي عقیده درسته عمل ټیک اخلاق برابر څه داسې وسیلې دي چې هغه ناجایز دي لکه مثلا یو سړی دی یو کس په حق باندې وسیله غواړي یا الله د فلانی په حق مې وبخا چې په تو باندې حق دی یا الله د فلانی په حرمت مې وبخا د فلانی په جاه مې وبخا دا ټول اقسام مکروه دي ګوره صاحب الهدايه لیکي څلورم جلد کې څلور سوا یو کم شپتم نمبر صفحه کې وی ويكره للرجل ان يقول في دعائه وی دا خبره مکروه ده چې یو سړی په داو کې داسې وی چې اللهم امين بحق فلان د فلانی په حق باندې می وبخا زکا چې دې اچ هم لازمی حق په الله باندې نشته ګورخه بل دغه دو دغه طرز په دغه الفاظ سره صحابه او دو نه دغوختي خلک دو غوړي کنه اللهم امين بحق النبي الكريم نو اوس ته د پیغمبر حق غني په الله باندې ٹھیک دوی تفضلا حق ځان لا خبره ده لیکن واجبي حق کته چې حضرت چلو زپ تفضلا حق غنم نو صحابه ودا دا وخت یې رچتا هیڅ روایت کې نشته نو چې نشته ته خو نوې خبره نو بوسه کړ دویم نمبر کې د فلانی په برکت مې وبخا نو تب دوزه کې فلانی مبارک غني برکت والا غني دا غلطه عقیده وا برکت چولو والا څوک دی الله دی د فلانی په برکت نه فلانی کې برکت ده نه نه برکت الله اغلا ور کوي هغه نیک عمل کوي هغه سره برکات ورسي هغه ځون نه خبره ده دریم نمبر کې ناجایزه وسیله چې یو سړی قبر خواله لوړ شي په هغه ځای کې دی یو نیک انسان نه دوا غوړي چې دغه قبر والا چې دی دا قبر والا د دغه دعاګانې قبليږي نو زه دا وکم چې ته مولا وګوره دی الله نه دا عقیده ساتل دا وسیله نیول هم جایز جایز نه ځکه دا مفضی ال شرک شرک لسړی رسي دا سه په قبر کې یو مړی دی دی هغه نه دوا غوښتل دا هم نه جایز وا دلری انسان نه دوا طلب کول دلری انسان نه لکه مثلا دا زونه سړی چې وایي بغداد شریف لا ویرا مدد شلو یزوانا د بغداد شهی میرانا مانی ولی لمن ستادا دا دا خلک غوړي کنه غوړي کوس خلک نو دا هم جایز نه وا دا وسیله هم جایز نه وا دا سی یو سړی د قبر په خوا کې دا یا سیدی یا فلان یا چې دې ته ژوندۍ لوي شو هغه لوي شي او ژوندۍ او مولانا سي او ډاکټر سي به مولک مریض له خو شفا ورکا شفا دې چا په قدرت کې دو او ته شفا غوړې شفا ته مغوړه اسباب ته غوښتای شي اسباب ته وختای شي اسباب معنویم کې دی شي لکه دم درود جایز دی او جسمانیم کې دی شي لکه دوايي علاج وغیرہ وغیرہ دام ثابت دی دا ناجایز نه دی الله فرمایي اے مومنانو ویریږي تاسو دی الله نه ولټوي تاسو الله لا نزدیواله وسیلا وجاهدوا فی سبیله معه د هغې سره لیفتدو د دغه د پورا چې فدیه کې ویر کې هغه خزانه به په هغې سره من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه ځون په بچ کولو غواړي الله فرمای ما تو قبل منهم قبول بنشي د دینه په پیسو نه خلاصيږي ولهم عذاب الیم الله فرمای دوی له عذاب د درد در الیم دردناک دردناک عذاب به ته ملويږي یریدون یخرجوا من النار کله چې دا جهنميان جهنم لا داخل شي الله فرمایندو اراده لري چې وزي دی ورنا و ما هم بخارجین منها حال دا دی چې نبی وی دی وتن کې د جهنم نا د عذاب نه نشي وته ولهم عذاب مقیم او د دوی د پورا عذاب دی مقیم دایمي همیشه مشران الله حکمران الله خو چې حکمران په خپل غلوي بیا چې په خپل غلوي خزانه لوټ کی عیاشي کوي ظالما ته خو غریب سړی وي دغه معاشره غوندې څنګه چې د عام خلک تم مغسي وي او چې کله سیاست لمخ کې لاړلې اوس په داسې گاډي کې ناس یې وې دا بلټ پروف ته دا بلټ پروف خو په ډیرو ډالر ورڅی کنه کم ځای نه راولې خو دې ما و دې ته و دې بل وینه نو کنه ته په خپل غالي نو هغه به دغل الله ست کټ یاره وی ترمیم کو په دغه قوانینو کې ترمیم به خود کوي چې غلی که ترمیم نه کوي نو ورسو دا گزار به پچټ راسي یاره وی یو ټرن مې پکې وخلو اخلا پکې یو ټرن اسلام کې اس ترمیم نشتا اسلام کې اس یو ټرن نشتا اسلام دو ټوکا خبره کوي کما خبره چوکړه من او انصر من الغوړي پیغمبر فرمایلیو یو قبیله و د هغه و خزه و فاطمه نامه و غلای کړي و هغه خلک ډیر عزتمند او دنیوي له حاصل راغلل پیغمبر علی السلام له سفارش ته پیش کوله اسامه له ویل اسامه د پیغمبر علی السلام د متبنا زویو د زید و ای اسامه ته د پیغمبر سره ډیر ناشتای پستای دی وی ډیر مینه دی تو سره لکه سفارش ته وکړه چې څوره پیسې په کار وي وي کو چې لاس کټره کی شرمې ګلته موزي اسامه سفارش ته وکړه پیغمبر غصه شو حدیث کې دومره غصه شو لکه په مخ مبارک ته انار نه چوړ کی او یې فرمایل اوس دا اټل فیصله اورا ودا خدا فاطمه لو ان فاطمه محمد بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سرقت دا خدا فاطمه نو کړه محمد لور فاطمه غلا کړی وای لقطعت يدها مو به دغیم لاس پر کوله دا اسلام دا دا دین دی ته دغه اسلام دې پوره له کوشش وکا نور اسلامونه ډېر دي سړي چې ځان په خکا خېټه په غټه کاو ځان په غټ کاو گاړې په خکاو بنگلا په خکاو جیدادونه په ډېر کاو بیلنسونه په ډېر کاو ارڅ په ډېر کا هغه اسلام ډېر خلکو کې راي دا خره اسلام ډېر قلیل من عبادی شکر الله فرمای حکمرانا ته د غلاګر نه لاس پرې کا فقطعوا ايديهما پرېکا پرېکې تاسو ايديهما لا سن دی غي ايديهما جمع دو د جمع مقدار کم از کم درې وي حالانکه لا سن دي سړي سووي دوه وي نو یو کس درس کول نو یو وی درس برای نام د چا د عزت نه کول یو وی په درد درس کول د دوه دواړو کې فرق دی نو چې دا چا مجبور کړو چې استاد نو ګوره په یو جمعه کې درس ته ته لا درس نه کوي هغه ته جو شغلو کم دام روټین نه دینو سره وسو پار باندې وي نو ترجمه کوله نو وی فقطعوا ايديهما وی دوړل سنتي کټ کو حالانکه د قران حکم دا چې یو لاس به کټ کوي چې ته تاسو کړو چې استاد یې دوړل سنت به نه وړ کیا یو لاس به چې موږ قران کریم کې الله د صيغه د جمع راوړي ايديهما او ايديهما جمع دي جمع کم نه کم مقدار درې لسونه وي و سم د سره مو گزارو کړی درې خو زمې دوه سونه تا وخه دا مطلب نه مسلمانه مطلب دا دی تو سه د دغه غلاګرو د دغه غلاګرو لاسونه کټ کو کاغه ارڅومره وی کلاس دي کا شل دي دغه لاسونه کټ کو هر یو لا په اعتبار دی خپل ذات سره حکم دی کوم خبره سړی وکی را سړی خپش مل دی اسلام قانون دی انګريز اوسیدون کې پکې مسلمانان ژوند دی غیر مذهب خلق وی دغه وحشیانه سزاګانې دی لاس پرې کوان دا وینې شو لاګو کولای مو وحشیانه نو چې دی الله حکم دی وحشیانه شو ظالما الله چې حکم نازل کړي خو ته حکمت پکې دی کنه والله عزیز حکیم الله غالب حکمتونو والا ذات مناسب سزا ورکون کوي الله خپوي اس یو سوال پیدا کی لاس دومره قیمتي وی چې کده غلط غلطي کړي نه چا لاس کټ کړو کنه نو وخت مو وچ دیت ور کوي سلو خان څونه پیسې جوړيږي سوچ کوا او بیا د لاس درهم انا فرمایي چې لاس درهم برابر درهم نه مراد دغه ملکونو کې چې کم درهم چلےږي دا نه دي درهم خپل مقدار ده یو درهم کې ساڑھے تین ماشه ایمو خلکو ته ماسه وی ساڑھے تین ماسه چاندی وی نو په اغله حادثه بس چې لاسو درهم څو هغه جوړیږي هغه عمره دا کټ کول شریعت ځان نه منینو دا یاد لرا دا الله سکره دی الله په قانون استعمالي کې دا الله قیمتي دی او چې کله دی بل څه په لو په جوب کې نه نه وته کنه نو قیمت یې روغ ورزیدو نو چې قیمت یې روغ ورزیدو الله فرمایي وسی لری کا قیمت یې پوته نشو سپک شو ځان مس پکوا دی الله په ګناهو دی الله په نافرمانی ځان عزتمن کړي الله په خبرو منلو باندې الله فرمایي فمن تاب پس هغه چا چې توبه وکړه من بعد ظلمه ورستو د ظلم نه واصلح او صلح وکړه مطلب دا چې د ګنا نه توبه وکړه واصلح او پاینده کې علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض آیات نه پوهیږي ان الله چې بشک الله دا آیات متعلق دی لقد کفر الذين قالوا دا غسرا بش آیات نه پوهیږي چې بشک الله چې دی له ملک السماوات والارض دی الله دې پوره اختیارات او بادشاہي د اسمانونو د زمکو دی اگر چې نصارا خو ویل چې دغه اختراع دي چا دي د عیسی دي الله فرمایل دي عیسی نه دي چا دي ملک او ملک بادشاہی دي چا دا الله الله فرمایي يعذب من يشاء عذاب کوي الله تعالی چې وغړي عيسى عليه السلام لدا پاور نه ملو ويغفر لمن يشاء بخنه کوي الله تعالی چې وغړي په دغه صورت کې الله تبارک وتعالى مختلف بابونه قائم کړی دي چې پاګه کې مختلف مسائل دي سوره مائده څلوي قایتونو شو باقی ان شاء الله بل باب شروع کیږي پاګه کې بیا تسلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین